یو انسان وفات شو دا غنه وارثان پاتې شول نو کدا زنانه دي او کنارینا نو د دې ټول په دې میراث کې حق دی او په آیات مبارکه کې رد دی په جاهلیت او علو باندې زمانه د جاهلیت کې زنانه ولوي په میراث کې برخه نه ورکوله دارنګ کوم چې د کمزوري ماشومان معذور او ګډاګان غیر د صدقه ورکولا د میراث کې د هغه چا برخه ګرځول چې هغه با قوت والا او دای دوی چې هغه جنگ کول شي مقابله کول شي نو هغه له میراث کې برخه ملاوي کمزور خلکو له ملاوي رب العالمین په دې آیات کې دا حکم بیانوي چې د نارینه او د فارس دي نو د زنانه او د فارس دي او رسو بیا د میراث آیاتونه راځي چې په هغه کې د وضاحت او تفصیل ذکر کیږي یا په احادیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوي کیسې بیان کړي هغه دې کمال ملاو شي د دین علاوه نور وارثان دي چې غیر عصبات وي دا غوي کیسې په احادیث کې راغلي د دین کې کمال سیوا شي هغه دې ملاوي دا رنګ د ارحام دي لری خپل خپلوان چې په حدیث او د فقه کتابونو کې داغي وضاحت راغلی چې کله اصحاب الفروز نوي عصبات نوي نو مال بیا ذوی الارحام لویلاوی یو معنا د مفروض انداز چې دا هیڅ مقرر شوی دی رسو آیاتونو کې الله رب العالمین ذکر کړی او په احادیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او وایي دیل وینا نیکا او نرما دا آیات مبارکه لفظي ترجمه وا اهل علم او مفسرین ذکر کړي چې دا د قران کریم په مشکل او ګرانو آیاتونو کې ده او ګڼ وضاحت او تفصیل مفسرین کړي خو مشهور پر آیات مبارکه کې درې توجیهات دي لومبنۍ توجیه او تفسیر دا دی چې دا حکم په ابتدا کې وو کم چې په دې آیات کې بیان شو او رستو بیا د میراث په آیاتونو باندې دا حکم منسوخ شوه تفسیر قرطبی او روح المانی ذکر کړی چې دا ابتدایي حکم نه او رستو په آیت الموارث باندې دا حکم بیا منسوخ شوه دی ابتدا د اسلام کې دا حکم وو چې د مړي په مال کې به د ټول خپل خپلوانو حقو کله چې باغی تقسیم له حاضر شول چې څومره خپل خپلوان به د مرداو د میتو او هغه براجم شول او وی به چې د مال تقسیمو نو پاره کې د ټول د پاره برخه او حصہ وکم چې حاضرینو کدا به نږدې خپل او کلر خپل وو بیا الله رب العالمین د میراث آیاتونه راولېږل هغه کې وارثان ذکر کړل چې فلانی فلانی له ملاویږي او دا فلانه اگر چې خپل له په میراث کې برخه او حصہ نشته نو دا حکم بیا د میراث په آیاتونو باندې منسوخ شو طعام لري رشتہ دار د حاضر شوم د تقسیم د مال لا تقسیم د میراث نو برخه او حصہ پکې نشته دویمه توجیه او دویم تفسیر په آیات کې دا دی حبر الامه امام المفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا قول امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التفسیر کې ذکر کړی امام بخاری په صحیح کې یو خاص کتاب د داغینوم د کتاب التفسیر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایل هي محکمه وليست منسوخه دا آیات مبارکه محکم نه منسوخ نه ده چې کله آیات محکم شو منسوخ نه ده نو مقصد یې شو امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې او شاولی الله رحمت الله علیه په الفوز الكبير کې ذکر کړی چې په آیات مبارکه کې استحبابي حکم بیانېږي او کوم چې په آیات کې اولل قربا دي نو د دې مراد عام خپلوان دي چې په میراث کې دا غي حصہ او برخه ني او د یتاما او د مساکین نه مرادم عام پردی یتیمانان او مسکینان دي چې د دې مړي خپلوان نه دي عام یتیم نه عام غریب او مسکین نه او اولو القربان مراد هغه خپل خپلوان دي چې په میراث کې الله او رسول دا غي څه ایسه نه ذکر کړي نو کله چې دای تقسیم د میراث له حاضر شي نو مستحب حکم دی چې دای لم پیسا او برخه ورکړي یو انسان وفات شوی او دا خپل وارثان مال تقسیمي هغه وارثان چې الله او رسول هغه لپاره برخه مقرر کړي نو لری چې کوم رشتہ دار دی هغه یې مراغل عام یتیمانان او مسکینان مراغل یاره تاسو تقسیم کوي نو موږ لپاره کې صدره او اسراتي نو په آیات کې استحبابي حکم بیانېږي چې د خیرات په تور باندې خیر دې لیم صدره او خرچ ورکړي چې ګور تاسو صدره نشته هم مال تقیمو تم را حاضر شوه نو دا لک تواخلا لک تواخلا نو په آیات کې دا حکم بیانېږي خو په دې تفسیر او توجیه باندې بیا اعتراض راځي چې رسو آیاتونو کې شخ وعید دی چې څوک دی له برخن ورکړي د یتیمانانو مال خوري نو غي د خپل خېټو له اور ورچي او دا خو د شریعت قاعده ده چې په ترک د مستحب باندې وعید نه راځي یو مستحب کار ته چاپري خودو نو هغه قابل د ملامتیا نه دی چې داغه د پاره دا وعید چې د خېټې له اور ورواچولو نو دا تولی او تفسیر محققین او اهل علم خو خړل نه نه دا په آیات کې دویمه معنا ته کوئی په دې باندې چې آیات منسوخ نه ده خو په آیات کې استحبابي حکم بیانېږي چې خپل خپلوان راغل چې هغه په میراث کې برخه نشته عام یتیمانان او مسکینان راغل نو دیلم خیر د مستحب طریقه دا چې د خیرات په تور باندې صحیح ور کوي خرچه ور کوي او په دې باندې اعتراض راځي چې استحبابي حکم باندې وعید ناراضي ورسو آیاتونو کې صف وعید دی دریم تفسیر او توجیه تفسیر جواهر القرآن د شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمه الله نه نقل کړی دی علامه حسین علی رحمت الله علیه وی په آیات کې د اولل قربان مراد هغه وارثان دي چې په پښتو کې هغه لمون میراث خوار وایي چې الله او رسول لا غي برخه ذکر کړي د اولو القربان مراد هغه خپلوان دي چې الله او رسول هغه له برخه ورکړي د میراث کې او دا یتاما او مساکین عکس تفسیری دی په دی باندې ستا پر رشتہ دارو کې غریبانان دي یتیمانان دي او هغه خپل خپلوان دي چې الله او رسول ولا برخه مقرر کړي نو دای راشي د میراث مطالبه کوي چې د مړي دا میراث موږ باندې تقسیم کړي خو سمدستی لا تقسیم کېدې نشي دومره زر مال نه تقسیمېږي جیدادونه او ځمکې دي نو کم چې د دې میراث مشر او متولی دی نو اغلب آیات کې حکم نه او دا خبره غله ضروری او واجب ده چې دا غریبانان او محتاج دي دغه میراث نه اوس فل حال دی لږه غونتی حصہ ورکا او ورله دا وایا قول معروف ورلوکا چې پورا مال دومره زر نه تقسیمیږي باقی به تاسو د خپل حصہ او برخه درکوم نو په آیات کې وجوبي حکم دی رستو آیاتونو کې پاغي باندې وعید او ير راضي نو سیدا چې وجوبي حکم پرې دي نو پاغي باندې وعید راضي پرې معنا باندې کوم شي چې په آیات کې وجوبي حکم بیانېږي یو سره وفات شو دا وارثان دي الله او رسول ول برخه مقرر کړي په میراث دا چې د سترګو پرب کې هونه تقسیمي چې نن سره وفات شو سبا دې دا مالونه او جیدادونه تقسیم شي بعض وارثان غریبانان او محتاج دي هغه خپل مشر لراغل ورلو چې مال په مون تقسیم کا نو دې مشر له وجوبي حکم دی چې لګه اونسي خرجه دي نو سل حال ورته دا محتاج دي امام قرطبي رحمت الله عليه د سعيد بن جبير رحمت الله عليه قول ذکر کړي چې قول معروف سره يقال لهم خذوا بورك لكم کله چې مال او حصہ ورکه ورلوه د اعمال واخلي تاسو لري په دې کې برکت واچول شي یا دا چې ورلوه وددت ان لو كان اكثر من هذا کاش چې د اعمال د دینم ډېر ونو ډېر به متا سول درکړې او مقصد د آیات دا دی چې ګوره هر انسان او هر څوک په خپل ماشومان او په خپل وړو باندې رحم کوي نو دغه شان ورله پکار دي په نورو کمزورو بیوسا او ماشومان باندې مرحم وکي پردي یتیمانان دي نو پکار د چې کاغذ مرحم وکي دا سترګې لګي پټي کا ته وایې تمام زما بچي ماشومان یتیمانان فاتح الخلق ور سره ظلمونه کوي نو تاسو غړ باندې بسې پیږي الله رب العالمین خپل بندگانو لپاره دې کدا حکم بیانوي او د جاهلیت هغه خلق مشرکان لوي چې په پردو یتیمانانو باندې ظلم کوي نو اے ظالم د سترګې دې لګي پټه کا او په ځړه کې دارا ول چې زمړ شوی زما دی وته یتیمانان او ماشومان پاتې دي نو کای سره څوک ظلم زیاتې کوي پتا بس تیریږي نو پدې کې د مخکې آیات هغه کې چې کوم حکم او داغي تاکید ذکر کو چې کمزور خلق باندې د ظلم نزان بچ کوي او په خپل اولاد باندې چې څنګه رحم کوي فاغي د ظلم نه یریږي نو په پردو ماشومان او دارنګ په یتیمانانو باندې رحم کوي فاغي باندې د ظلم کولو نه یریږي په خپل اولاد باندې رحم دام نه چې انسان د ټول مال وصیت د بل چا د پاره نه کوي یو انسان وفات کیږي او د دې څومره مال دی د دې وصیت د بل چا د پاره وکړي رسول الله عليه الصلاه والسلام د دې نه منه فرمایلی دا د خپل اولاد سر ظلم او زیاتې نه حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نه جوړ شوی او داسې بیماری کې راغلی و چې د ژوندۍ نه نه امید شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیمار پر سیل راغې تاسو کولو بیا د نبی رسول الله والسلام نوې چې زما اراده ده چې دا ټول مال د دې د وصیت حکم وکم ځکه زما صرف یو لور ده او مال به مې غیله پاتې کیږي نو زه وصیت کوم چې دا ټول مال د خیرات شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کو چې دا وصیت ونه کې چې د ټول مال وصیت چې دا د خیرات شي بیا د اراده او کچې الشطر نیم مال و خیر د خیرات سم نبی اسلام د دین منه کو نو د بیا او چې خیرات خو خامخا کوم درې مې تبو کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درې مې اجازه ورکو ورلې او فصلوه وصلوه کثیر خیر د درې مې د مال وصیت کې چې په دې خیرات وشي خدا درې مې سم ډیر ده ای وجنه اهل علم ذکر کړي که څوک خامخا وصیت کول غواړي نو د مال د درې مې حصے نه د کم وصیت دی وکي او که د درې مې حصے نه سیوا وصیت وکړو دا وصیت قابل قبول نه ده بیا ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس وای ته چې خپل وارثان او پسمندگان مالدار پری دي نو دا غره دي د دینه چې غي فقیران او غریبان پری دي سبا خلکو له لاس نیولې او سوالونه کوي او دا ظلم او زیاته نه چې په وارثانو کې بعض وارث له وصیتو کې دا وارثان دی الله او رسول هغه له حصي مقرر کړي او ته پاره کې یو وارث لو وي چې اسلامي بچی له مې زیاته یې سم ملاو شي دی لور له مې غیره ملاو شي دی خزل له غیره ملاو شي نو دا ټول هغه وارثان دي چې الله او رسول د دې حصي ذکر کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا وصیت لوارث وارث د فاره بو وصیت ني اغل الله او رسول خپل حصہ او برخه مقرر کړي بیا ورلګورئ فلفظ د قرابت ذکر کولو کې امام قرطبي وی اشاره ده هغه علت د میراث د دا میراث به ولې ملاویږي چې د دې دواړو په منځ کې قرابت او رشتہ داری ده فردي له حساب میراث نه ملاویږي وللنساء نصيب او د فرد زنانو برخه او صدا مما دا مالنا ترك الوالدان والاقربون